هنن مجبورې ما ډېر زه د انجمن جلسې چې نو دی ته وایم چې مال ګمنډۍ کې زما تقریر ګدای او د سه بار بار د نن مې مراولي خدای بندگان س عقل کوي س فکر کوي س سوچ کوي علماء دیوبند د رسول الله دشمنان او په دې کې سخانه کې دا الزام هم لګي چې ټای کتابه ده ملاټه ټای کتابه ده ملاټه خبر خلاص ده اختر پټ میړه نه دی یو سړی وی ما سل غزا ټوپ والے دی وی دا غز دای میدان علماء دیوبندم را میدان تا کوي او اسی ټای کتابه د ملاټیا ته تو 100 کتابه د ملاټا وی راځم په دې قصه خانه کې کتا د عربي د کتاب دوه کرخه صحیح ویلې زبداګیره کله نعره تکبیر فرمائے دیوبان دعا کر اوس افسوس دا دی کنه وای چې دیدن می کور ته ولا یاوړو په قدرمن آشنا می ځان به قدر کړ اوس زه تاسو څه پویولې شم چې عربي زده کړې د پاره کم علوم ویل پکار په دې اوس تاسو څه پویولې شم که علم دی نو صرف په دارلوم دیوبند کې که په مصر کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم د دیوبند به پاس کیږي که په الله زنده دا چغې مو مو وایي که په مدینه منوره کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم او شاګرد د دیوبند پاس کیږي د پیغمبر په خوا کې خو فست طالب د علماء د دیوبند راځي په مصر کې فست طالب د علماو د دیوبند راځي بل مور راوړې او خایا بل سره او خایا عزیزان علماء دیوبند هغه خلق لری بنس دا لن تاسو سره قاسم علي خان جمعات ته پدې کې د قدیم نه ائمه علما د دیوبند را روان په دې کې مولانا عبدالحکیم د پیښور مشر دا څوک په دې کې مفتی عبدالرحیم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن شاګر هغه څوک په دې کې مفتی عبدالقیوم چې هسپتال کې لتار شو خو سر د باطلو په مخ کې ټیټ نه کړو ناره تکبیر مولانا عبدالقیوم بابا ځای فلحال لوګي تیر کړی دي دا قصه خانه په گوا ده دا په خبر په گوا ده نهرې تیر کړی دي لیکن شمله کرو کجبی په سره کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس جیل میں نے بلا دیا په بستر موت پروت ته د پټکی شمله ټیټه نشوه په دې قصخانه بازار کې ګیټ نه ونیسا تر ګنټګره پورې او تر کریم پورې بازار او تر ګاډي خانه پورې یو دکاندار دې په دې کلمه تیر کی چې مفتی عبدالقیوم چاته ویلی چې ما تفلانه تکلیف دا څوک دا علماء دیوبند زما عزیزان تاسو به وخای ماته چې پلانې دیوبند دیوبند خوده او داسې ورانه هم کوي نو په دیوبند کې یو طالب د چا کېړای پټی کړي نو مولانا مدنی رحمت الله علیه ته چاوي چې جی هغه طالب مال کېړای پټی کې هغه بچیا چې کېړای پټی کړي هغه ته طالب مو وایا دا غلو د طالب په شکل کې راغلی خو بدر چا کی مجموعی طور دیوبند جوړ کړه د جناب محمد رسول الله په نقشه د دیوبند نقشه چې د زمکه د پاسه یې خوده کېدا پیغمبر به د شپې د دې نقشه واچولا او علماء دیوبند وی چې والله چې سحر به د رسول الله قدمونه ملتخ کارېده علماء دیوبند رسول الله د دشمن رسول الله نو نیمن دي عزیزان شیخ الهند تیو سړی راغې به حج تزم حج تزم څوک وی بچی مال به دوه توفه راوړي دوه توفه یو د روزه مبارک خاورې او یو د مدینه منوره قجوره دواړه ولا راوړي د روزه مبارک خاورې شیخ الهند پر رنجو کې ګډي کې او پسترګو کې به چول پسترګو کې وی به اس سے بڑھ کر اچھا سرما اور کون هو سکتا ہے د مدینه قجوره چای او خوري داغه هغه ګټ کی تاسو خود رسول الله عاشقانو ته کجوره ورک یره ته د حج کجوره ورک تاسو چې جی دا د مدینه منوره کجوره ده کاغه ګټ کې دوی په وانه کې اونغور زول زما په د مخ تو کوي دا عاشقان چې دي کنه چې ګوره ورته د بازګل کوتک په وي بدام عاشق رسول دی خیال دراغه وي تعین الکوتک للبازګل دام عاشق رسول دی بڑا عاشق ہے بڑا عاشق ہے جی قربان بڑا عاشق کس دا عاشق ہے یا حلوا سلام علیکا یا پلیټ سلام علیکا په دې چوک کې پرون جلسه وا پالوا او په چارنو کولې تاسو را ټول کړی وي الحمدلله نن مونږه په وګي ګډه دل تکینولې الواګانې در باندې تقسیم وای دیوبندیان د رسول الله دشمنان نه دي د الواګانو دشمنان دي د کیرونو دشمنان دي د رسول الله د توبه استغفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دي کپ خیال کې خیال کې او خبر ادا سے تیر شوا چا د شان اقدس خلاف وا عمر لب کافر او بیړه بد تباہی عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داغه مقام کړه غلطه اسی رسول الله د دشمنه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نی مند دی نور ما ته وګورئ خو پښتو ان کو پويږي کنه نور نی مند دا یو مسله د انګریزانو زمانه کې چیر شوی و انګریزانو وی چې دا دیوبند خو مونږ د پاره یو قلا جوړه ده او مونږ تبا کوي راشي ولدا سه سم مسلې پیدا کوي نو مال را خوشې کو مسلې پیدا شوي علم غیب شتا او نشتا او رسول الله نور دی او نه دی او حاضر دی او نه دی او حاضر او دا مسئله پیدا شوه علماء دیوبند ته ونخته ور سره او انګریزان د خیر په غونډه کې ناست اوس دې طرف نه مال را روان دی دې طرف نو مونږه خو کمزوري یو کړ کمزوري خو یو پیسو ته نه شوټینګې به قسم په خدای دې چې په دې په خبر کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزه می پدری کانی طلاق کړی دا څنګه چلو مال راغی مال پدری ویلو ما یو دو درې دی ویلی دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتا تن کې حزو جن غیرانه بغیر بکار نکیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې ارڅی نو زه څو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پیښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې غوړی په ومګیو دسه هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي ها ها ډېر ښه چا اوس سبا بیا پدرې مورس چورغه ویډیو مسله په خلا وې څه وې داسې خزه ته مې په غوسه کې وویل چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې ووی چې یو دوا درې نو په ایمان یې وایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه وي یعنې په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پرېږدي که په غوسه کې د خار خلک یې ملوانه غړې نه لوا خورن لاوري دی الوای کی نه مکا چوری ایک مولا ته تو 10 کې لاوري دی دکان ته سویلې کلوتا وې ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه ته خوره او کزیر ما خو کپ دې 15 کال کې خورلی زهر به می خورلی بیا یې صاحب یوړې ورته وایي چې د تاسو ګوره ګل نو ګول مګول رقصي کسی نو کې نه ته راتی جا کې خپل رن نو کې کې تنه منو قبول کیته دا لین اوس د دې طرف نه را روان دی تاسو ودی خبر نه یې د دې طرف د طالب په شکل کې را روان دی د مدرس په شکل کې را روان دی د امی او د عوامو په شکل کې را روان دی د اجی او د شیخ او د تسبو په شکل کې را روان په دې خبره پوهیږي دې طرف تاسو وګورئ دې خبره به هاي وای هاي څو شو لکه و جمعات کې جګړه وشو هلکه په څو شو وې د استاد وی چالوان نشته چاويشتا چاوي نشتا چاويشتا چاوي نشتا تاس توس په جوړ شو غوبل جوړ پادیره دا غوبل جوړ شي بازار کې بدا غوبل جوړ شي دا دا لې پیسو تټینګې د ډېر ګران همیشه د پاره مسلمان قوم کې طبعي کمزوري ضرور شتا او دا غي ایمان د فساد د پاره ډیر زر خرید کی هغه ورځ یو بم راته چاو خو مسلمان راوړل او هغه بم دی چې سلور خپې دي او هغه داسې دی چې بس څه شي پورې ولګې مقناطیس ته هغه پایو کې اونخلی او داغه امیخ کې چې د ټایمینګ فکس شي ټایمینګ شروع شي چې ټایمینګ شروع شي بس چا وخت ور شي بلان شي دا مسلمانان وروړي تاسو خیال راغی نو یو طرف ته په ملک دا قهر نازل دی دا عذاب ته نازل دی چې روس او امریکا تا تبا کول غواړي ا بل خبره ده چې یو درې ګړګړي مونږ تر علی ګلی دي نو امریکا زمونږ ډېر ښه دوست دی ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے دوست کا پتہ سن اکہتر میں بھی لگ گیا تھا دا د بیړه در روانه ده او ست بیړه ده او دغلا چې بنگال رانه بیل کو بیړه زمون تبا کړ او د دې خبيث ملک بیړه لار رسیدل نه و نو پاکستان همیشه د امریکای په غلو ټیزونه چولی دي تا تر اوسه وکړه څه؟ چین تا نه رستو ازاد دی، امریکا او روس ته یریږي، روټي خلاصه تا وکړه څه؟ یو جی پی را دغه کړی دی وای دا پاکستان جوړ کړی داغه سپیر پارټ چې هغه پارټس د بار ملک نه راوړی دی ډیبرای په دوی ټیټ کړی وای دا مونږ جوړ کړی ډیبرای په دوی ټیټ کړی تا ته ګورو جیب جوړول به مې لیوانای شو په ترجمه باټینګړ غواړي تا ته ګورو جیب جوړول تا ګورو جیپونه خو انډیا جوړ کړ جازونه خو انډیا جوړ کړ نن بحری بیړا د هندستان په وبو کې چلی بحری بیړا نن هندستان ایټم جوړ کړي ته تللی نه وې امریکې ته چې چغه دې واله چې جی تر څو پورې زه صدر یم زه به اټم بم نه جوړوم خو ته مه خفه کېږه وی وی ورته که نه مونږ به ولې اټم بم نه جوړوو ولې به نه جوړوو ځکه به نه جوړوو لکه چې عرب لګیا دي د اسرائیلو د لاسه وال خوري ټکول خوري بیای ولا تبا کړه اسرائیلو سپورټ کوي امریکا دغه سبا مونږه میټم نه جوړو چې دا سیلاب په خیر خیریت را باندې زر راشي او بس پور کاین زکه به نه جوړو کدا اسلام یعنی یوازې قاضیان مقررولو ته د عمل پاتې دی بس قاضیان الاوی اسمبلی پاس کړ قاضیان اوس ته به ګورې چې قاضیان به څوک دا قاضیان به کنه چې ګل نو ګول مګول رکزی کسی نو کې نه قاضیانو ضرورت نشتا ضرورت د ټمبم او هډروجن بم دی عذاب او سیلاب هم په سر ولاړ دی قاضیانو ته ملک نه دی پاتې کدا ملک شریعت غواړي اول خدا ملک وګوره دی خو وګورئ د زمکه په سر د سه ملکو خای چې به یک وخت پکې درې قانونه چلی د زمکه په سر تعزیرات پاکستان شتا مارشل لا شته او شری بنچونه شته ټیک شو د زمکه پس سره ونی وو پولیس الکه څنګه چل کې مسلمان شریعت بینک ته وړاندې کوم ویجل ته بچي ولاس کټ کول غلا دې کړی دا وای وای بل وی مارشل الله ته وړاندې کوم هلته به سی وی کوړې وای دینه مم ساته خاط تعزیرات ته وړاندې کوم هلته څه چل دی وای دب کا شپ کا نه یې انجه دب دوزخ موزخ نه یې انجه دب کا شپ کا بس ټیسټ پاس بوشي او ضمانت بدیوشي را خلاص وای چې شریعت ته مم سلام دې چې ورمخه مخ مې نه کې او مارش الله ته مم مخامخ کې دې بل ته مې ورمخه مخ کې ننن د ملک قانون داسې دی چې دنیا د شریعت نه انکار کوي لګیا تاسو داسې مسلمانان یی چې غلا وکي او دا اقرار وکي چې ما شریعت ته وړاندې کوي داسې مسلمانان یی تاسو کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې عمره راځي خدای پراسته اوس همونګه وایو کنه چې دا خنه ده دا بخشي دا خنه ده کدارغه ګوره که خشو کدارغه ګوره که خشو کدارغه ګوره که خشو والله چې دا لار شو بل راشه د موګي کی سبي چې څو پورې تاسو ځانونه نه ټیک کړی او اسلام در کې داسې نه راغله داسې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزرالا چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې اخرت لا پاک لاړ شمه دو کاله پس بیا رااله ماشوم غي کینه ولا دی ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټي په خپل خړې شي ماته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي پیغمبر وی صحابه او ته جو د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده بویزک مسله دا ده چې خزه سنگسار کیږي نو تر نامه نامه پورې به ورته کند او کني او پزمکه کې به دومره خخه کې او پاس نه به پکان ولي چې پکې مړ چی کانی وشتل شروع یو صحابي په دې مخ پکانی وشت هغه یو وای आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما د په خدای باندې قسم وی دا خزه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې د دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بندو زختلار نشي نعره تکبیر نعره صحابیا دا داسې ایمان به زمونږ شي چې مونږ د شریعت په مخ کې اقبال جرم وکړو دا ایمان خود عمر فاروق د زوی ډاکټر صاحب کتاب خو چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل خزو سره فیصله نشئ کولای خزو سره نن نه سور لسو کال رستو ته د صحابه فیصله خزه د ټیکسی لارې د تاتانې سورلې پکې کینی ته د صحابه فیصله تاسو چپ شه تاسو خپل خزه نشي کنټرول کولای ښځې دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوته دا د چا ښځې دا د چا دی راوته څنګه ما ته ډیرو خلکو وی چې هاي هاي ښځې واله ما مونږ ټول عمر والی نو کدوی واله شو نو څو مونږ هم کوته کې خورلې دي په دغه پل روانو او دی پول کې را د پولیس چې د لار بند کړه هغه باڼه سي زما د خېټې تنیول مالک خیال کوه ظالم دا خو تیر ده خیال باندې نو مونږه ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک خوړو خدای دیو کې چې واده مغیو ملک تاو ما خوړو زما او ستا خو بیړه تبا شو ګټو یو دی امبر سرو می خو لیا چو دا ونډه او مال جوبنه د پاکستان څوک خوري کله د تنگو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لس جوړه بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بډین به راړین به اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په ولا کې او تنګي پنسي به او د دې اچا درای وګور دا چې پلار رواني داس دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یو دا سیوا زما ډرایور ما سره نو ماته وی چې مولانا زب کا دغه خو ماته وی او کته خدای راستی کزم تعالی ووټ درک ته دې سترګو ته خو وی وګور نه شرمې دل یا قوم شرمې دل او شرمې دل په دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانو نه راو باسي اے شرمې دلو دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تارونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي اے شرمې دلو تاسو کتابونه لیکئ نن نه سور لسوا کاله مخکې د حضرت عثمان هغه عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلو چې والله عثمان سوزله جنت په بیا غست هغه عثمان زما عزیزان هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د وختو نه وې تا پلانې خزي سره زنا کړی نه وې اوسه انکار دی ولې اونکو وې پلار یو می ګناه کړي او دویمه ګناه نشم کولای چې دروغ وې پلار ولار دی امیر المؤمنین دی او جلاد روغو وی لگاوی که زما دا زوی سل کوړې لارې ورته ولاړ کوړې لگاو شو جلاد ته وی چې واورا دا د امیر المؤمنین زوی دی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده قران ویل دي چې غیر محسن زناکار سره او خزا سل دوره وای نو یو طرف ته د قران حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی استاغون دی زرګونه زامن دی د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زخی زویم چې زمونږ دا خلی دا غل دری دی زخپل خلا د دې قابل نه ګرم چې د عمر نامه په هغه عمر او هغه ابو بکر چې په مدینه منوره کې ابوبکر د رسول په یو لاس پروت دی عمر په بل لاس پروت هغه عمر او هغه ابوبکر چې لحد کې خخېدا شګه وګرځې دی لحد ته صحابه بیا خخت را لری کړي چې را لری کړي چې ګوري د رسول الله د روزه نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړې استه دي و ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما هغه ابو بکر خراب هغه عائشه د ابوبکر لور چې معمولی غوندې خبرې صفائی د قران کې وګورئ مستقله رکو د بیبي عائشه په صفای کې قران نازل کړ هغه عمر چې په قران کې څومره آیاتونه د عمر د مرزا مطابق نازل شي د خزو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړ دا خو ښکار خبرې دي پټي خبرې نه دي زما او ستا جنگ د دین جنگ نه دی پیغمبر نور دی نور دی وای دا رسول الله نور نه مني راشي خبر خلاصه د پیښور منس کې زه لګیایم زوان چې د خدا په خدای کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي نور خو خادم دی دا لایټ وګوره نور ملائکی نور نور نور سپوږمۍ نور ستوري نور اور نور بجلی نور تاسو پوه شئ دا ټول الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی تاسو وای په ایمان کزو تاسو ته هم چاله ک تاسو نه د دیراډ مرتبه زیاته د تاسو به غوسه شي که خوشحال بشي دا نور دی او تاسو هم چې تا نه راډ خده نو کدوله کزل رڼا ورکایم چوپ کړو نه خدانو دوله کزل دا رڼا ور کوي ته به وای چې راډ نه زخه کړم راډ څه شي نور څه شي ده د جناب محمد رسول الله د بشریت په مخ کې جبرائیل نور نور په معراج کې سدرت المنتها ته چې ورسېد نور مخکې تلو نه انکار وکړو او بشر لاړو د خدای په دیدار مشرف الله جبريل نور تول نه دی و یا رسول الله دې دې نه مخکې د چرته نه ما په دې سترګو ملاقات په دې خبره پوهیږي نور تر اوسه پورې د خدای ذات لیدل نه دی او جناب محمد رسول الله پاغس دیدار مشرف شوه نو زویم نور کې به جګړه نه کو زید نور نم یو دوه لکه پوړی اوچت منم نور څه خبره کوي نور نه زیات من نور څه شه ده زما د سردار کونن الله نور څه سردار کونن زمانه ده یو يهودي د هر وخت سردار کونن ته کنځلې کو پستر ګړون ډېر علاج وکړ نه بنا کې چې نبی را کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغسته او خاون ته راوړي چې دارو می درته راوړي سلای پکې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دم دا څه دي خزه وې دا دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي ښا تا د دشمن د خپل خاورې مال په سترګو کې واچولې چاړه راواغست وی وست خو چې وی وست لاندې نه نورې و چې آی وست لاندې نه نورې و आवाज ورته وشو چا بدبختا تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باسي دا بنوري کیږي مولانا وای خاک طیبا هغه خاورې د قدمونو د جناب محمد رسول الله د دواړو جهانو نه بهتري دي اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بموردلې بیا واور دال سنت والجماعت دا عقیده دا چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کمی خاور سره لګې دلې ده هغه خاورې د عرش معلا نم بهتري دي دا عقیده د علماء دیوبند هغه خاورې چې کوم خاورې د سردار کونین د بدن سره لګېدلې دي هغه خاورې د عرش معلا نم بهتري دي دا مولانا مدني ملفوظاتو کې شیخ الهند هغه ګټ کې د قجوري معده کو او په خپل دوايي کې واچول خبره درته یاد ده هغه ګټ کې د مدینه منوره معده کړه په خپل دارو کې واچول وې د دغه نه لوی بهترین شفا به بلو کوم دارو کې وي چې زما د محبوب د ملک د قجورو ګټ کې زپدارو کې واچو ما دا عقیده ده د علماء دیوبند زما عزیزانو مولانا مدنی ته یو خط راغی د خپل مرید چې زه حج ته روان یم څه هدایت راته وکړه مولانا ورته وی چې خون دل پینه کور لخت جګر خانه کو تاسو پوه شئ دي زما عزیزانو جګړه د دې نه ده چې زه د پیغمبر شان پیغمبر شان د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه په دغه ځای کې د رسول الله مقام دی دا جبريل راغ او جناب محمد رسول الله ته یو ورځ مخامخ ناشته یو خو حدیثی جبريل تپوس ته کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني عن احسان وغيرها وغيرها ورته وای دا سی ورته ګوري ورته وای آفاقها گردیدا ام مهر بوتان ورزید ام جبريل ورته ته بل شي د حسن عائشه رضی الله عنها د سور لسم سپوږمۍ د چاچا چې ليله البدر وای څورته وای ليله البدر سپوږمۍ پورې خبره په دې کې څه خانه کې سپوږمۍ خو غریبان او مور مړي پلار مړي ګوري په کلو کې روجه مغوي ساتي او میاشت مغوي ګوري ته اطلاع ولې نه دا کړې اطلاع چالو کيو شیخ را روان دی امسا ور سره دا د ډیپټي کمشنر بنگلې تر سنتري ولور دې کاکا سکه وای جی میاش مې لیدلې گواهه تراغلم ها او جی وای نه مته اوس پدې تاړې تا ورغې ایسے جو حسین السلام علیکم یاش ملی دلی ته ډیپټي کمشنر سره رابطه قائمه ابورته ز شیخ ځان له کار مګور اوس برات د په ټلیفون وای چې حوالات کې واچو او خخه ما خو نه لیدلې ها ها وای کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه دا ستاسو انصاف یو سل پنځه ویشت یو سل دېرش یو سل اویا ګوان دې جومات ته راشي علما ناست دي ګوایي والي فتوا ورکړي سبا ستاسو روژه وي کې وایه ساډه ته روژه ساډه ته روژه ته ووایه نه ووایه ساډه کې بګاړ سي ورته وی خان خدای دې انصاف په کرسۍ کې نولې د تانه بادشاہ تانه بادشاہ اگر چې په خوا به تانهدار د تانه بادشاہ اوس د علاقې سه چود دلګانو په خلم بدلی دلاغه ته وای چې خزه چلی کمیس چشمه کرکل ټاټ پاټ چې افسر لور شي سلام علیکم جی او څوک معزز سره را تشریف یا تشریف وای جدالا کیسه چونه هم ډیر خلک د شریفانو بیزتی کوي او د پولیس افسرانو دا تحقیق نه کوي چې دا د ګډې زوی دی ته او کار څه کوي زمونږ د بالا مانه تانیدار بدل کړو یو دلا پساب نو ګره خان ها چپ شي مړه خوندم نشتا آسه دیوال ته ډول کېوا خان نوکر ورته وایي چې خان ته د انصاف په کورسۍ ناشتي او دا چرته په دنیا کې شوی دی چې نوکر لګی شي خانه والے ویم والم زاو ظالم رپورټم پماو اتاندار وی چې والله دا خو جوړ رښتیا وای والم دې خان دې رپورټ خان ته وی چې زرد دې نو کرنا مافیو ور کینه اوس ته جیل ته بوتلېږم او دې موالو دې غریب اوراله رپورټ تم پدو نو خان چې پوه شو چې دا خو ستانه دار را توران شو نو ورنږدې شو ورته وی چې بابوجي معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جان دننه کوټه کې د ظالم هم والم زو معافیم در نه زغوار نه ما ته وګورئ تاسو روجي او منځونه ما ته معلوم دي تاسو سمره روجي نیسئ سمره منځونه کوي د شپې تراوله شیطانت له جمعه تراشي او سار فرض مانځ کې یو نه یي ټول دوپړای پسکای چې یو ډټ بټ پراتی سار فرض منزل نه راځي شرارت له جمعات تراش بیا چې حافظ مدرولې هغه شیطانت وګوري په دې جمعاتونو کې چې سالم رستو جوړ کړي بیا چې ولا پیسې ورکړي د دې ځای یو بزرګو ډېر نیک سړی زه ختم لتلم روزه وی چې خامہ خبر راځي چې لاړم نو لوډ سپیکر ته ودرې دو ویل فیجی صاحب تاسو سره لوټ روم حفیظی صاحب ما لاندې حفیظی صاحب بزم چې پر اپاسه دماغه لړل تپل خو مې وکړ چت کور دې د میر دین جمعات شه او پټي به دې ور کړې نه پیجی سیب لا بیا دادس دی خو وګورئ مړې چې یو سې یا دیرې تا نیمې جیب کې کیدي او نیمې راوباسي نو غوړ غوندي مولا ګوري غل شل دیر شور کی چې شور نه پاوي کېدري او چې سپیره غوندي غل اتانې سلور نه ورکی او پاس خدای ګوري په دې بل استاسو مړي بخله کیږي استاسو مړي په دې بخله کیږي بیا کورلا چې وزیر راولې او روټای ورته کې افسر راولې او روټای ورته کې هغه انتظام دې مګورا او د زیارت په ورځ چې مولا راولې کور ته مړی پسې ختم کې هغه انتظام دې مګورا جمعه ته چورشه مولا او مولا یو سلور ملوانه مونږ کور کې راغلې دي سلور ملوانه ما ته وګورئ زلور ملوانه ستا کور ته چې درشي پوزه ورته واچي یا څخه درای ورته واچي درې درې سپاره په وې او تا تانه ولا ورکه او ورته چې دا درې سپاره زمون پلار پسې بخلې دي هغه هم چې لاس سره اوچت کې هغه خپل مړی په ستندر لګېدلی چې ستا پلار پسې بخلې وا شرمې دلو او شرمې دلیا قومه او دین شرم او اسلام شرم ستاسو مړی هم شرمېدلی دي او ژوندۍ مو هم شرمېدلی واده کې وګورئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والاو چې لور ودوي هغه کم بندونه دي چې تاسو نه پاتې شو اکم قوالای دي چې تاسو نه پاتې شوي اکم ډمې دي چې تاسو نه پاتې شوي جهیز ور سره څور کې او د الک نه څاخلې د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندین تو تمنه نه بی بی فاطمه واده څنګه شوه ببره شړای و د چیلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجول چې بچی ادا استاد واده لپټه دا کالی نو د کجورو د پاڼو یو دوه کړای جوړې کړې یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچیا دا استاد واد زیورا دی او ما دیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل په خپل رته خدای دې مردار کا دا د خاریانو خبره وي ګچی لګي ګچی لګي چې د سنت وخت راغی نو پټ شي او چې د شیطانت وخت نو ښکارا دی د بیبي بی فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتر او جنکه ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه دای واده شي سحر شو نو ولی مشتا نو کاډو نشتا رسول الله منلو والو تاسو د واده په کار د الک او د جنې د لاس تصویر وی وی غسل کې چې نوکانو چپاتې شي غسل نوزي رحمت بدر باندې څنګه وريږي چې ټوله خزه په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نوکونه دومره دومره وګد کړی دمره دمره وګد نوکونه د خزو سړی توب زده کوي شرافت زده کوي صحیح انسانان شي زمون علما اسم هر یو حکومت چې راشي علما پکې بلیک لیست هر یو وای دا خطرناک زه خطرناک یم دا زما مرګري خطرناک دي راشي مونږ کم کار د خطرې کړي نم په یونیورسيټي کې بنگله شتا نم جایګیر شتا نم بایسکوپ شتا نم دکانونه شتا نم کرایه شتا نم لارې شتا نم ټانګې شتا نزه خطرناک ملک ما اوران کو چې کوم سړی پرون نو کر شوی او نن بیا په یونیورسيټي کې بنگلا جوړه کمل کا غوران نه کړ سرونه مخه دا وای د مرزان غوندي خبره کوي ملک هغه وران نه کړ ما ملک وران کو د ملک خزانه چې چا تبا کړې ملک هغه وران نه کړ دا زکات سیستم چې او شروع دی زکات سیستم وہی نظران نہیں سود ہے پیران حرم کا دار شپت تے د زکات نمی پیخه مونږ له را کوي مونږ وایو چې زبلا تور اور پسې زارو کې کا یو مولا مان ته پوسو کو په قبر مولانا صاحب د اسقات کیږي کنه کی مال پارام کین خپل دې ټپ شه دا مړی اسیم خدای نه بخید دې ژوندو غریبانو کار ولې خراب دی دا مړی په دې بخله کې والکانو ما ته وګورئ تاسو په ایمان وای چې 107 107 خو به پیژنې دا چې کمخل خو نه 107 سوک سپېړاو کې پولیس والا 107 کې سړی چالان ته یو سیر الوا او ورسره د دې لاوري استاد قتلمه د دا نامه په اودس کې عالم د مال هم کله کله مهرباني کوي یو سیر الوا او قتلمه دا تانیدار لورول چې دا 107 زما د پاره لګ د دې خپل دغه نه څه د اف آی آر ډالر کا کاغه وکړې شنو زما په دا مخ چې ها په سیر الوا تازه د کېد چې سو می چالان کړي نه یو بیړه دی نه غرق ما ته وګورئ نو دا د ټوله زندګۍ 302 دفعې چې در باندې لګېدلې دي دا بخالي ادیرو ته په یو سیر الواوړو باندې ختميږي د ټوله زندګۍ اے دا زنه وای وکل انسان دا د ټوله زندګۍ دفعات به په یو سیر الوا خط الوا بد شي نه دی ډېر خشه دی هر وخت په خوا خیرات دې منکرن رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دشمنن خیرات دې منکرن جړه مولا خیرات د منکره اوس د گردن کټنا چاهیږي خدایا ستا په نامه او ثواب زما د مور پلار پاروا زما د استاد پاروا د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پاروا یې خو ګورئ وې غوث پاک نو نی مند نه اسی اسی غوث پاک نو نی مند غوث پاک نو جڑا نی مند خدا اوس دا بیڑا تباہ کړ اولیاء خو د خدای دوستان دي چې څوک خدای مني او دوستان نه مني خدای هم نه مني خو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه خډیر لوی سره ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راوړ په قافله ډاکا پریوتا چې ډاکا پریوتا دل چراغ ویل که سشته در سره دل ته مور راته سشه ګندلې ونه چې را پرانیست هغه اشرفه وي وی منکر ولی نشوي وی ما ته مور ویلی چې سبق پسې خوځې خو چې دروغ نه وي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه خداسي سره و تاسو په ایمان وای چې دروغ نه وای نو نه نه جی دا شی څنګه دی او جی دا ډېر اعلی ډېر ښه ډیر اعلی او که تو کور توړه خلک مړ کېږي دې په څه دې په څه خلک مړ کېږي دا موږ د خدای کمقلی بس ټیلر اټیلم کی شیخ عبد القادر جیلانی غند سړې توای عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر اوري شیخ عبد القادر جیلانی چې د وطن نه لاړو سبق پسې یو لس کال پس راغې چراغ په کلی کې د کفر او د الحاد تیار جوړه د اسلام بیړې غر کوا یو لس کال پس بیا د چې کوم اسلام په خپل کلی کې راوستو وې د اسلام ډوبه بیلای له ولس کاله پس ویسته ده مونږ په مشوره کړې د بډای ډوبه بیړای وکنه د اسلام ډوبه بیړای وسته دا بډای خو راوسته یو غرزولا دومره لوی خبره نه ده لوی خبره دا ده چې شیخ عبد القادر جیلانی د اسلام ډوبه شوی بیړای بیا راوسته تاسو پوه شئ زما عزیزانو علما دیوبند اولیاء نه مني زیارتونه نه مني تاسو راشي یو مولا خو ما ته وایي چې دی وایي چې زیارت ته مزي ادیرو ته او زیارت ته بڅنګه ځي السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین ان ان شاء الله بكم لاحقون دا سلام باچه چا دیره ته ورشه او بدرېږي قران به ولولې داغي په حق کې به د خدای نه مغفرت وغواړي او ځان ته بم دعا وکړي په دې خبره پوه شئ دې نه څوک انکار کولی شي اولیاء او داسې ولی منل خو شرک دی چې چرګوټه یو سه بابا کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی دا خو شرک دی ذکریا علیہ السلام که اولاد ولی ورکول او بزرگ ورکول زکریا علی السلام خو پیغمبر نو خدای ته تل وی چې زوی راکا خبره ده ما ته ګورئ ستړی شم ما ته ګورئ خدای د ټول کائنات مالک دی کنه دی ټول وای ټول کائنات مالک ټول کائنات خدای ته محتاج دي او خدای هیڅ ته محتاج نه دی پیغمبران د الله مقربین دي دا غي غوندي هیڅوک نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیانو سردار دی کم مقام چې رسول الله ته خدای ورکړي دا په خپل خدای کې هغه بل چاله نه دی ورکړي خیال امراغی اولیاء را لاندې د ټولې دنیا اولیاء را جمع کا د صحابي د خپو خاورې ته نشي رسیدي په دې خبره پوهیږي کوم سترګې چې په اسلام کې یو ځل پر رسول الله لګیدلی ا صحابي دی داغه د خپو خاور ته ستاد د دنیا قطبان او اولیاء نشي رسي اولیاء په خپل ځای کې منی پیغمبر په خپل ځای کې منی خدای په خپل ځای کې منی دا بنه کې مونږ سره بالا مانه کې یو بزرګو هغه به کنزل ډېر کول نو مریدانو به چې الله الله بابا جی نن ډېر په غوسه دی خدای سره په جنگ خدای سره په جنگ خزو ورته اعلان څه ولا یو څه چې مونږ ته نظر په بدو نشي خدای سره څوک جنگ کولی شي دا د دې جاهلانو عقیدې څوک براشي جی دا د پلانی بابا نو سیده او تورجه به ده تورجه به ده کم بابا نو سه پلانی میا ده خیال کوا ما دا کمیا ده د پلانی بابا نو سیده نو زه د آدم علی السلام نو سیم د پیغمبر نو زما مرتبه ده نه اوچته ده راشي چې زه درته دوا و تاسو خبري دعا هغه دعا چې ته نه یې او ستا په حق کې زه وکم هغه قبلېږي چې ته ناست او زه هم چې یا الله ښه انداز یې کې ته په ایمان یې چې دا دعا به خدای قبلې دا پوهېږي چې دا ملا صاحب چپلاسیتوب دپاره لکه خان بیماري دعا کې خان نه جوړه ده چې خدای جوړ وي دعا کې غټه سټه ده چې خدای زر راسي لوی پیپل ده چې خدای راو غورځي لوی سنډا ده چې زر راسملی دا دعا وکي الګای تاسو به ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعا وکړي چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وایي چې خدای دې جوړ کړي ځکه چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دی خدای جوړ کی د مولا خو ستا په مرګ کې ګټه ده چې واده درکره په هغه ورځ جمعه کې مولا نه هره تیرې په دې خار کې وګورئ چې کم کندي کې او مالت کې واده دي د جمعات مليان نهار تیری او چې مړ پکې شوی د مليانو خېټه سر دی نو مولا به وای چې تیری بربادی مې ہے میری آبادی کراج تیری بربادی مې ہے دا زما تپوس لا نو راغله دې لا راغله دې کتم چې نږدې نږدې ده کلره ده او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو څه جوړ کړی په جمعات کې خدای را سپیک استاد کور را آبادې دوا کی چې زه ستا امام یم او سلويخ پر دې زما کور کې غوا لنګي ستا په مرګ نو زه بداوم چې تا دې خدای جوړ کی الکه دومره کمقل خو بنی او به هم په ایمان باندې یا ستا مرګ زما کور کې غوا لنګش نو زه بداوم او چې ته ژوند دی نو انا انې درک درک نه لګي نو زه بداوم چې دې خدای جوړ کی خدای بندگانو دا بل لین علماء سره شروع کړي به داغه د عالم خدمت کوا دور دوب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عرب خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشته تاسو چرشي دعا وکړي ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی ته څو دا تاسو دواګانی تاسو وای په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی ته څو ویل پکار دي په دې پوهیږئ پوهېږئ وایه کاکا چې دې مړي ته څه ویل پکار تاسو پوه شئ خدای بندگان دومره نه پوهېږي چې مړی په لاحت کې کې دي څه به ورته وی هغه ورځ یو مړی شوی و سنډه عمره زامن یې درې یو یو داسې داسې مور پردو خلکو قبر ته کوزوله مور مړوا درې سډاګان تمام خپلوان بلره ولاړو او پردو خلکو پاس نه ونی ولاندې قبر ته کوزک دا ایمان درکې نشتا دا غیرت درکې نشتا چې خزم پردي خلک قبرونو ته کوزي مړه در کراو شي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړې ولمبو یعنی د خپل مړی پرده پردي سړی ته اوچته ستاپلار مړ دی ته ولې نه لمبه ستا رور مړ دی تی ولې نه لمبې ستا زوی مړ دی تی ولې نه لمبې مرداره تیکه شوه بیا تې تاسو یریږئ لرې ناست یئ ملا ورته په سنبۍ کې ګوته وایي شرمېدلو شرمېدلو تاسو بني ادم یې لنډ اواز به وکړي چې ملا یې نه مني ملا یې نه مني مولا خو تا باندې رنگ رنگ عذابونه په دې ملک خدای نازل کړي دي رنگ رنگ یو عذاب در باندې د مولا په شکل کې نازل عذابونه ډیر یو عذاب در باندې د مولا په تراشه مړ یو شو مولانا صاحب څومره کفن راوړم زار تم سلويخ کړه وای کنه وای څومره وای سلويخ کړه ته وایې چې سلوي غزه په کوم کتاب کې لیکل دي کوم ځای اوس الته خو غیرت نیولې کوي چې سلوي غن راوړم لګ راوړم نو به چومې نه شرمې دا مولا چرته اسه نه چې کپنې لند کی نو سلوي اختراوړي مولا صاحب دا بس د پلاني جماعت مصالحه د پلاني جماعت مصالحه د پلاني جماعت مصالحه د پلاني دا غوتای دا لفافه دا کسوړې دا پلانې دا پلانې اتان مان هری پیری پکې زمو کوم جوړه نیمه پکې زما موشي پلاني استاد د درېګه د ټوټه پلاني استاد د درېګه جنازه به ولاړې و درېګه الګ د مسری ته خدای په سهلا بیا وړې او ظالم قوم چې تاسو به پوېږئ کړه دا ضروري ده چې ماته مسلمان یا چولې زما جنازه نه کوم او چې پسمه کړه نور خلک ولاړې زما پسمه کو درېګم کنه خبره خلاصه دی خو ګوري مصلی نیکوم سره دا خدای غرق کا ته خو غړای جوړه د خلکو کارونه ولې خراب دي دی خو ګوري الکه مړ وشو کفن نشتا کفن نشتا پیسې نشتا مړ وشو اے ضروری نشتا رورا نه سلوي غزا پکښتا نه پکې دیش غزا شتا نه پکې 15 غزا شتا اے سره مړ شو دا خپل کمیس او پرتوګ او خپل صادر کپن دی او به مفت قبر به ولا د کلی خلکو کني مولای جنازه نه کوله به پیسې ته ورته ودرېګا او نیت یو تړه کنور څنګه درځي سلور زل الله اکبر الله اکبر وایا سلام وګرځاو به د مړي جنازه او خبره خلاصه او صاحبہ مړ او شو مړ به په ځای پروتي ټول شپه به سړی ناتي چټای بلی کی پلانی ځای ته چټای پلانی ځای ته چټای پلانی ځای ته چټای پلانی چې سار شي دا کان به خوشي جی پلانې مړ دی پترې بچی چا جی پلانې مړ دی سچل ده مړ ده بس کوتی ته اچوا مړ ده کنه دا غرق شو نو بیا بډنګاوی صاحب غوبلې به یو غوېمې به یو دا ساربه ساربه به یو او زه به کړنګ کړنګ به یو الکه ډېر خلک تاسو په ایمان وای دا ولاړ خلک او ناس خلک تاسو او تاسو اړم به ما خام چې څومره جنازې تاسو کړې دي تاسو دې ځکه نری غوندې درد پیدا شوه دی چې دې مړی سره به بیګاله څه چل کیږي وای په ایمان شوه ده نو جنازه مې یوم نه ده شوه ده مړو بیړه غر کړه زور ته ولاړې ما زمان یتم بل سي چې شکر دې چې مړې زما غالنګ شوا باقی د بخنه او نه بخنه سره دي زما څکار دې مړی مم تبا ژوندۍ مم تبا ودونه مم تبا مړی مم تبا زندگی مو ټوله تبا ودونه له خلک راوغواړی کاډونه دی سبا هوبل ډونګي دی او کړان کړون دی چې وې خوري الکه ولې خدای دې کور وران کې پلاني وادله تلی چې سب بلای په کې چولې و چې الله زره خلق راغلي الله زره خیره درته کوي نو سر دې د جرګانو جټوشه کار دې سده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سده چا خوار غریب لور واده ده خیرات ته غریب راغی جیو ګم زاتا نو دا سیملا کیونی سن منډه منډه منډه منډه منډه داسې بارې د دروازې نه دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منام په اولیاو کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاو کې بنخانه نه منم اولیاء منم په اولیاو دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غږوي کنه دیخوا وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولی او سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمې دل وی سی آر تماشه دی وکا په خوا خو ریډیو بیا ټلویزیون شو بیا رنگین شو بیا اوس وی سی آر نن بیان هم په 21 21000 روپے وی سی آر ځان لا خپل غسته غریبان چې څوک ډېر سپیره ده په درې سو روپۍ شپه راوړي او د دنیا د لپنګ زامن ولا راکې نه او ټول شپه په کور کې کوچرګان کینولی او وی سی آر پیګو او شرمې دلو نور به په څه شرمېږي لمنې خو په سټ کې ټومبلې دي ارسم باد وهي نو نور به په څه شرمېږي دروازه کړکای نه اخوا دي زنانه دي او په بیٹک کې دي وی سي آر لا لپنګان او لچګان راوستي دي په شرمېدل نور به په څه شرمېږي حکومت ټي وي سټیشن په صدر کې جوړ کنو افتتاح له مونږ هم تلی اوس جشن خیبر لګېدل دی میټینګونه پکېږي چې محفل قرات پکې کو و شرمېدلو جشن خیبر خو دم خانه ده نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کو دار شي ابتدا تاسو په قران کوئ کله شراب او دکان جوړ شي قران پکې ختم کول کله دمتو بیم پکې قران وای و شرمې دل په جشن خیبر کې د قران څخه کار دا اسلام دا دی چې په دې ملک راغی کې دا د را روان دی اي وزیر تله د قبایل ته ا قبایل ته چرونو کې اسلام آغاز قبایل نه بکی زور پسې ورغه مال تاسو هغه شرمېدلی نه چې پوخ سړکم په کلی کې جوړ شو او څو وخت تاسو ولیدو نو چې ورکو باسو کېړې جمعه تا قربان یې اباسو کېړې جمعه تا قربان شرمېدل تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي یعنی تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی نو زما عزیزانو خپه نشي خپه نشي مونږ خو وای ما پتا پسې دا سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګړې دا د سوک تر څنګ ناشتي نه پويګم چې خبر د رحمان سره په جنگ کړي مونږ خو تاسو د پاره جامع رنگ کړی دي او در تراوتی عزیزانو علماء دیوبند بے داغ خلق دی تاریخ وګورئ ټول عمر د دین د پاره پیس قربانه صرف نه کړی زمون کمرونه چې د ذاتی مفادو د پاره څه وای خدای دې ورته هدایت وکړي هغه چې څه وای مونږ لا ما څه وینا چل راځي هو نه زما جبه سره زیب نه کوي زم تو تیر آزما او هم جگر آزما تو تیر آزما او هم جگر آزما نو زما عزیزانو نن جلسه تاسو ډیر سکون سره واورې ده او ډېر په شوق ولاړم یی ناستم یی یخنیب دا ما سره هیڅ نشته سوا د دینا چې خدای دې تاسو ټول ته اجر عظیم دی او زما عزیزان دا زمون ملک دی علما پاکستان په دین آباد غواړي